الصلاة في النعل الصلاة في النعل جائز پیزار صفا ده نو صفا پیزار کې موز کول بالکل جائز هغه په دې نیت باندې د پیزار صفا پیزار کې په دې نیت باندې موز کوي چونکه يهود مخالفت کوي د صلات النعل ان شاء الله ماجور بوم شي خو فی زماننا د دې انګريزانو مخالفت پکار دی د شیو مخالفت پکار دی نو پیزار کې مو مسکو د فی زماننا ثواب پدې کې دی يهوديان دلته نشته دلته دا سوزونه ډېر دي شیا ډېر دي انګريزان ډېر دي فرنګيان ډېر دي نو تاغه د يهود مخالفت کوي او دلته نږدې د انګريزانو مخالفت ځای ته پلاران دي زه پوه ټینګ ده کنه د د انګريز سپلار دي چې د خبر نه به زه مخالفت نه کوم د هغه يهوديان در سره شته د پاکستان کې دا غي مخالفت کوي د پلار دي دل د فرنګي دل ته نه دا غي مخالفت نه کوي يهود مخالفت په بنياد باندې د الصلاه في النعل بالکل جائز خو غیر مقلد ته وایي چې دا څرنګه ستا پلار دی چې د مخالفت نه کوي ته دی په ځار په خو د مخالفت وکړه نه جواز نه جواز خبره نه ده الصلاه فی النار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووزن عليه عن يساري نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نعلین په یسار باندې کې خورو پیزارو باسه په یسار باندې کې خود ها که په یسار باندې د مصلی بل ملګری شته نه دا غي یمین باندې راځي بیا مخامخ کېده وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباس بات اړه ترجمه الباب شته ده نه الصلاه فی النعل دا د مخکې حدیث مختصر دی هغه حدیث سره ولګید فازف فرکا فرکا و عبد الله بن اسماعیل قال من ذلك وبه قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا حمل بن بن عمر الصحابي رسول الله يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فإذا روي استيلا فوزعما عن يساري پړول تر باندې کې خود فلما را القوم ذلك خو ملګر ولید چې نبی اسلام پیزار نه لیکړه القون علام دی خپل پیزار لري کړ فلما قضا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم چې نبی اسلام نو فارغ شو فليمسحه وليصلي فيهما او دې مزه کې اچدي کې او بیا پاره کې دې مزو کې نو پیزار کې مز کې کې نه کې بل کې صفا کې صفا پیزار دې لیکن دا په کوه تور کې موسی علیه السلام ته الله د نعل د خفین ویلې هغه مقدس توا ده مسجد داغه لوی حسد لري همیشه قران ویل کی همیشه مزبکی کی هغه یو زر وحی شوی ده هغه وادي مقدس ګرځیدل ان مسجد نه ولې نه لرکو ابل زمنګ دا د ټول باز د خټي مټي دي ټول ګندګي د لارو کې مخالفت شو د یهودو کنه خالف اليهود یهود مخالفت کوي هغه الصلات فی النعال غیر جائز وای امون ورته جائز و مخالفت دغه کی مسد خفینو یو سره نه کوي جائز معنی او نه کوي نو خکې نه دی کوي پیوین دي طاقت بلري لیکن جائز نه وای نه دا نقصان دی دا حدیث متواتر او خلاف راځي خالف اليهود مخالفت کوي د يهودو فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم تاسو مز جایز معنی خبره جوړه شو خو زمونږه په دې دیارو کې یهودیان نه دي دلته انګریزان دي دي فرنګیان دي پوښوي د دې مخالفت پکار ده د شیو مخالفت پکار ده هغه پیزار کې کینې تلری کا مګدا او د بل ملګری خوا کې دی ناړول طرف ته مګدا فتكون عن يمين غيري د بل په يمين باندې براشي مسلم متصل معاکه ده نو ته بیا بل ملګری په يمين باندې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا حذا وانا حائز وربما اصابني ثوب اذا سجد وکان یصلی علی الخمرا اپ دری باندې چې یو پټه د کجورو دا داسې پوزي باندې نبی اسلام ذکر باب الصلاة على الحسن وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبي قال حدثنا شبان بن سيرين الصلاة على الحسير فحسير باندې چې دواړه پټې د کجوري دي دا چې پوزي باندې موږ جایز ده د جدا شې شو د ځمکې نه علاوه اول نبی اسلام نو ډوړې وکړه ودعا الى بيتي فصلي حتى اراك كيف تصلي تاسو اقتدا وکم فنزجوا له طرف عسي الله هغه د د پوس کړه نبی اسلام ته داغه د لوی پوزي صحیحا نو سبب مشکوک د پاره نزح ده مالکیو په نسبانی ادا نزح د پاره د پوس کولو فقام فصلى ركعتين درکات مزنبی الاسلام وکړ نو دا د زحا وکړو بس دا مال دل چې نبی اسلام زحا رکعتین وکړو چې کور کې الله برکت دی واچي او هغه ته طریقه د صلات وخی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وبه قال حدثنا مسلم بن سعيد وبه قال حدثنا قتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ام سليم کله یزور ام سلیم ام سلیم ملاقات ته بلار او د موز وخت وشو احیانا فیصلی علی بسات لنا لوی فرش هغه حسیرو ناغه به مونږ پوس کړه په وبو سره نبی اسلام با پاره موز وکړو وبه قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن نصر وعثمان بن ابي شيبه بما نصر هو الحديث قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن مسلم اسلام مسکل کول په حسیر باندې کله سارمن مطبوغه باندې دا سارمن چې مطبوغه ده رنگ ور کړی شوی دی وچ دی هغه سارمن باندې نبی اسلام کول جایز نه لکه خپل لمن باندې سجده کوي د کورتې په لاسونه باندې سجده کوي دا ثواب متصل د مصلی دا په دې باندې سجده او کې نماز فاسد کیږي شوافه په نسبت احناف په نسبت بالکل جائز لکه دا حدیث د احناف پر دلیل دی كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه في شدة الحر سخت ګرمه کې فاذا لم يستطيع احدنا ان يمكن وجهه من الارض کای ملګری طاقت نه مونته چې تندې لګول پزما کا باندې باساتا صاحبو خپل لمن به خور کړو لاسونه به خور کړو لمن به خور کړو دغه ګرمي دا هغه لمن باندې به سجده ولګول فسجد علی سب متصل باندې سجده جائز ده تن د ځای ګرم دی او دا چې لمن مخ ته کې خو دا سجده وکړه یې لستول د سجده کې خو دا پاره سجده وکړه سب متصل باندې د مصلي جائز شوافی به نه نه نه دا سب متصل نه دا صادر باندې به کول اول کلکم صوبان غني جامع چرته وي صادر یو شړای چرته د صاحب لنګ به وتاړه او نو داسې د ضيق لنګ به چې زنانو ته ویل شي چې تاسو سر نو چتوي سو په دې سر نه دی چت کړي ازانه چې د دې په عورت باندې استاد نظر واقع نشي اولی کلکم صوبان دو دو جوړي چرته ویلته صوب متصل د بدن د مصلی باندې مجاز دی